بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال واي إما ويل امام قدوري غرض د امام قدوری رحمه الله د دې متن بیان د وخت د اضحیه دا چرای عبارت ته اراقه دم نه او دا تاسو لم ذکر کوي هغه وخت چغه معتبر عند الاحناف دا هغه وخت له ذکر کوي ځکه د قدوري مولا دا چې کوم د حنفي المسلک ده وهي دا اوس هي جائز جائزه ده فی ثلاثه ایام قدرو ورځو کې یوم نحر يوم نحر ويومان بعده يوم نحر لسم د ذل حجې 11 12 په دې کې قرباني چې کومه ده جایزه ده البته په اول ورځ باندې افضل ده په دوه او دریم ورځ باندې جایزه ده البته د هغه شپه چې هغه شپه د د ذل حجې نه پیلوي هغه شپې کې قرباني ناروا ده چې چاو کټیک نه ده ولی ځکه دا قبل الوقت قرباني کول او هغه د دولسم ورځ چې تیر شي کوم شپه راځي هغه شپې کې هم قرباني ټیک نه ده ځکه وخت قرباني تیر شول ٹھیک شو مولا او قرباني عبارت تراقته په دمنه په دې شپو کې نو په درو ورځو کې قرباني کول شي 10 11 12 دو شپې ها یو د لسم ورځ کې تیر شي شپه راځي د 11 لکه تاریخ والا شپه بل د 12 تاریخ والا شپه نو په دو شپو کې کول شي ها او په درو ورځو کې اول ورځ کې افضل ده په دومره درېمه ورځ کې جائز صحیح لسم باندې افضل 11 12 جائز مکروه نه ده حادث نه چې هغه دوه ورځې کې مکروه ده البته د شپې قرباني کول تاسو د کتاب ولوي چې دا مکروه ده خو لیکن علت ته کراهیت دا چې کې دې شتا ته پته ونه لګي البته کفته د تلګیدل اوس خلک بل پونه دي رڼا ورځ جوړه کی د رقم پته لګي د خپل د پردیار ته پته لګي خو خو تیارو لکه ال تار والا چراغ بو اتار څه چې پکې ور کړای به دلې مو زه سکول کې وم ما به زه تل کل کول ما سنن زه زم پټ کای ور باندې سو جادل او کنه جی تارو په کور کړو هغه بوتل کې ولا نشه نو یا فزه به ټول نو خلو نه ډکاو اوس کو ډیر راحت نه خدای احسان دی الله فضل ورشه مسله باندې انا اوس کله علت نه وي دا اوس شپې هم جایز ده بلا کراهیت علت کراهت په انتفاع علت انتفاع سره راځي معلومه راځي خوش مسله دا خو سې اجمالی سبق تاسو ته وویل وقال الشافعي حضرت امام شافعي رحم الله ارشاد فرمای ثلاث ایام بعده د لسم تاریخ نو ورسته درې ورځې نو بیا به 10 11 12 13 نه د په مذهب باندې په څلور ورځو کې قرباني چې کوم ده ها جایز البته اول ورځ افضل ده جاره بار تیر په دروي شپو کې په کې سره جایز ځکه ورځ په کې ځل سره شپون څه جایز پښه مسله ده خلاص لقول عليه الصلاه والسلام د حضرت امام شافعي رحمه الله دلیل دا قول د ذات بابرکات محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ده ایام التشریق كلها ایام الذبح ایام التشریق چې کوم دي دا ټول یې لکه ورځې د ذبح دي ایام التشریق څلور دي یا ګوره یو هغه تکبیرات تشریق دي یو ایام التشریق دي دي کې فرق وکړي تکبیرات التشریق هغه لکه د نو ذل حجې نه چې کوم د شروع کیږي په درويشت منځونو کې دي څو منځونو کې نو تقریبا 15 ورځې راځي هغه بیل خبره ده ایام تشریق هغه چې الکه وای غوخي پکې الکه لمر ته خلق اچي وخی لمر چې راوخی چې هغه له خلک لمر ته غوخي پکې چې چوچ شي نو خو خو پرېجونه نه وکنه واخه به لمر ته واته به به دوی نه کول مالګه مالګه به وربان کوم دا لکه واچول پر شي اوس خو پرېجونه یې لکه درس شي پکې وله کې صاحب خلا ٹھیک ده خلا ایام التشریق کل ایام الذبح ایام التشریق دا ټول ایام د سړي د ذبح دي نو ولنا ما دا د دلیل زموږ لپاره دلیل دا په دې باندې عیني صاحب د بنای دا عیني عمدۃ القاری د بخاری شرح هم جوړ کړی لوی عالم تر شوی د حنفی المسلم د علامه ابن حجر کوم د مخالف مخالف دا من څه مخالف دا حماس راسي طبيعت کې لغونی ورانه یې سره چې د یو عصر یو وای زم کچ ہے او یې به کچ ہے نو بیا خامخا قدرتي لغونې لکه طبیعت کې راشي روانه راځي د خدای شان پوندړې او طبي خبرې دي الله تعالی دې موږ ته ټول معاف کړي انسان اجازه پولیس خبره باندې نو دا کله کله راځي نو دا یو شافعي المسلک یو حنبل هغه دا حنفي المسلک دا حضرت د عنایه والے چې کوم د عینی دا دا لکه دا حنفي او دین بخاری سره لکه عمدۃ القاری بهترین سره ما سره ستا او دی فتح الباری لکه لیکل دا علامه ابن حجر او دی یو بل باندې لکله تنظیم لګولو یو ځل یو باچا یو جمعه جوړ کړ هغه جمعه ته ډیر خایسته و هغه مناره یې لکه یو چړنګ سول بیا نو علام ابن حجر شیرونه ویل شیرونه اخر کې دا اوس دازه کړنګ سره سه په دې باندې هغه عین على الى العين عین ور باندې ولګید هلل عینی کلام وربانه عینی وی کنی عینی لکه یغو یا د نو دا تر پنځه شعر دي دا شعرونه هغه باچا غته ولګر صاحب د بنایت او د ته لګیم بل خاطر خبره لاړ الکه صاحب بنایت شیلو لګا دا کتاب الکه تعریض او ټول کل او استاد جمعات دوره خایسته د لکناوي په حسن او په جمال کې او دا له حاله لیکن نور نقصان نشته پکې دا ول رارن ته من خيبه الحجر چې دا دبري یا لکه کمزوري دي خراب دي کار لبري کې لګولي هغه یو حجر کان من خيبه الحجر دا د هم هم عصر علماء په منځ کې لکه دا خبري خدای پاک شان نو علامه عینی لکه چې کوم د دې هدايه شارح ده هغه د حدیث چې کوم ایام تشریف کل ایام زبر د حدیث ضعیف ده فلهذا قابل ها حجت نه راویانو باندې بحث کړي چې کوم راوی پکې لکه کمزور ده بهر تقدیر د چنتا سو بیا حدیث کتابو کې وپیژني زمونږ دا حدیث چې کوم د حضرت عمر او د علی او د ابن عباس نه روایت ده دا حدیث مضبوط ده هغه دلایل ملک ذکر کړی تقریبا تر 15 صفحې باس ور باندې درې صفحې باس ور باندې کړه بیا لري اعلی السنن هغه هغه تعلیق چې چا کړ فیض احمد ملتانی صاحب هغه اعلی السنن لوی تحقیق را نه کړ راجیب مزه کوي تاسو غوښتل کړی کی ولنا موږ لپاره دلیل هغه معرویه عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم سمع فرمائل انهم قالوا ايام نهر ثلاثه ورزيل قرباني لا تندي افضلها اولها افضلها اولها افضل د دې هغه اوله ورځ ها کته وای چې مله هغه حدیث ذکر ک نبی له سلام ته ورساو او تا دغه حدیث دا خلک موقوف علی الصحابي د په صحابي ویلار مرفوع نه ده بلکې موقوف ده دغه حدیث ته لکه ترجیح حاصله تا په حدیث باندې دی وای دا حدیث ته د حقیقت عمر او علي الک عبد الله ابن عباس دا حدیث ته نبی له سلام له اوریدلې ځکه په دې کې بیان د تقدیر د انداز د وخت د وزهیر او مقادیر شرعیه د دې تعین شارع کوي شارع یا الله ده یا الله پیغمبر ده دې چې دا لکه تقدیر شرعي ذکر ک دا در حقیقت پیغمبر نه اوریدل ده موقوف په حکم لسه کی چې راوي شي قوي تاسو له حدیث کی بیا موقوف په حکم ده مرفوع کی وي یا داس مثلا خره العمر خره ته قادر شي خچ درې ورځې ولې سلور نه کیږي بلکې تاسو چې کایني کتلې پایني کې باز روایت راغلي چې د اختر علاقه د قرباني له سره دي باز پکې شپه وایي فقها دي او علامه ابن سیرین وایي نه یو ورځ ده سره یو ورځ ده خو شي مثلا باندې خلاص روایت اول چې مستدل دی امام شافعي رحمه الله لپاره هغه مقتضی دی چې ایامونه هر څلور دي او دا حدیث چې زمونږ احناف لپاره مستدل دی د دې تقاضا له چې ایامونه هر درې دي نو خامخا تعارض راغی او فی الاخبار تعارض نو څه تعارض د پاره یو دا چې هغه حدیث تاغي کمزورې خبره ماته توکل هدايه مولا وایي چې اوس احتیاط په دې کې ده چې موږ عمل په متيقن باندې وکړو عمل په متيقن باندې وکړو په دې دوارو احادیثو کې درې عدد د ایام الله د پاره دا متيقن دي بلا اختلاف 11 12 10 11 12 دا درې تاریخ ځکه څلور په منځ کې درې وی کني کنه او زمونږ د حدیث کې چې آیا منهر ثلاث ثلاث دوی راغلي دي نو دوی دا متيقن دي او بلا اختلاف دي او پس د لسم ورځ کې د لسم تاریخ کې لکه اختلاف ده او احتیاط دا چې په متيقن باندې عمل وشي ولی ممکن دا ده چې آیا منهر درې وي او ته حدیث اول چې کوم مستدل امام شافعي هغه ته وګوره جلسه مرضی ته وساته هغه شرعاً معتبر دی فهم ولا دستا قرباني به ونسي وش مسألة بتوه وفي الأخبار تعارض فأخذنا من عمل كله بالمتيقن وهو الأقل شغل سري أقل شغل دريجي وافضلها اولها البته افضل دې د درې ورځو اوله ورځ ده دلیل ور باندې سره کما قالو دی ویل چې افضلها اولها صحابه ویل دي او دې تهین صحابه کړه او د صحابه تهین افضلیت دا در حقیقت تهین رسول الله مبارک ته او د رسول الله متعین په حقیقت کې تهین د چاره الله جل جلاله او بل دلیل عقلی دا ده چې په اول ورځ باندې قرباني وکړي په دې کې بیړه کول دي ادا کول د عبادت له بیړه ده ها ادا کول له فاستبقوها الى الخيرات چې نیک نیک کارونه بیړه کوي زر زر کوي اعتراض ده وخا احنافو بیا خو په تاسو باندې اعتراض دا ده چې تاسو چې مسالک مسارعت ډیره تاجیل لکه په کار ادا د عبادت له نو بیا اسپار فی صبح ولی منی ها او ابراد الک فی ظهر ولی منی الک په اوری کې ولی من عبادت نه ده صبح صادق 4 الک بجې 58 من الک من تونه باندې کی او تاسو جمع پښپاک بجې کوي مسل څه مسله ٹھیک نه شو دالته ولې نه کوي سمجھ کې نه راځي ادا شاته وړي موسم کې هلکه زوال کې مثال په تور باندې بار تاسو په باندې اته به اته بجې مونږ کوو په باندې دوه بجې مونږ کوو دا کوم تاسو تاسو نه ملي دوی مصالحات اله اداء العبادات پکار خو کې چې تمانه موجود نو ابردو بزهر ها فی علیک و صیف تاسو د مسبخین په منځ کې سړواله کوي تاخير پکې کوي په وړي موسم کې ولې دا دا شدت د حرارت من فيه جهنم دا د جهنم اسویلې ده چې دنیا کې ورته ټینګېدل نه چې اخر کې به ورته ټینګ وختو نه پېږي یا څه مثلا دا حدیث هغه ځکه هغه کې موږ مصارعات نکوو وهو دا مصارعت الى الى القربه الاصل هلکه اعتراض ته درغه وهو دا راجه د مصارعت ته او مصارعت مؤنث ده او هو ضمیر د مذکر او تراجه ده سمو وای جواب سکو وهو الاصل دا مصارعات اصل څه جواب وای خو کې سړی ته دې دوه جواب دي یو جواب لای چې وهو زمير راجع ده مصارعات اخو په تعویل د تصارع سره تصارع یو په بل مخ کې کېدل هکې علامه د تانیس نشته یو دوم جواب دا ده چې اصل کې ضمیر چې دایره څخه من د خبرو د مرجع کې لهدا څه پکارو د خبر د خبر اصل اصل مذکر ځکه مو هو ضمیر د مذکر راغلی ویږي کچ ناس خدای خو مخ سړی په ټکه نه دنه دخله الا لمعارض وهو الاصل دا مصالحات په عبارت کې د اصل دا راجه ده اصل سمنه راجه قاعده کلیه بنوي کنه به تعارض ور باندې شي ها وهو الاصل وهو الراجه دا راجه ده الا لمعارض ها که چېرته معارض راغلی بیا به تاخير پکې کوي ها ويجوز رواله الذبح في لياليها لکه څنګه چې ورځو کې ذبح جایز ده شپو کې هم جایز ده الا هم غزوم خبره ده انه يكره د شپې ذبح دا مکروه ده ولل احتمال الغلط اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال غلطه څه غلطه ده له کله چې بری کې په مصباح کې غلط خلک په مخ علاله تی په څه علاله تی یاد نه یاد نه مصباح په مخ خطا زه دا سمې چې کوم رګونه دی بیان برازي او یا لاله چې پته نه لګي چې خپل ګډ دی علاوه کې د پردای علاوه د مولا علم خان دی علاوه کې د خپل علاوه ملاتړ وای کونسي هم د قشانته او بل په ځمې کې بعضې شرایط کې هغه شرایط د ورځې پوره کېږي د چرې د شپې پوره هلکې نه سي هغه شي وایي احتمال غلط ولې في ظلمة الليل او که ظلمت نه بیا مکروه نه ښه وایام نهر ثلاثه وایام تشریک ثلاثه ایام د نهر دا درې دي او ایام تشریک د غوخو د وچولو ایام چې کوم هغه هم څه دي درې دي والکل یمزی بی اربعت ټول لکه ایام نهر ایام تشریق پر کیږي په څلور باندې اولها نهر اول د دې څلور ورځو یوم نهر هغه تشریق نه د 10 تاریخ کوم تاریخ 10 لا غیره واخرها اخر د څلور ورځو تشریق ده لا غیره ته لکه نهر نه ده ولکه قرباني نه کوي والمتوسطه نهر وتشريق جاره وباره دا يا منهر هم دي او يا متشريق ظاهره هم دي د قرباني په ورځ کې چې قرباني د اخیستل نه ده و چې دا پیسې ته غریب تور کې دا اولاد او که ته قرباني ور باندې واخلې زبه کې دا اولاد نو ستاسو د عبادت نه معلومیږي چې قرباني افضل ده له تصدق نه بالثمن بثمن الاضحيه قرباني افضل ده ولی قرباني خو یا واجب ده یا سنت او ته چې تصدق په ثمن باندې کې مطلب خو تعالی تصدق به ثمن نه ده خالي تطور یې لکه وسو کړ نفل ادا سو البته زمونه فارغ وسوله خو لیکن ثواب د واجب او د سنت د تملاو د نفل ثواب د تملاو وای خو شو مسله به خو کړي واخیستله دا هغه الکه پایا منار کې راقب کې تصدق بنو باندې کې یعنی چې غریب ته ورکی بیږي نو تنجیل نجات ته مخاله وتزهیت فی افضل قرباني کول په ایام د نهر کې دا افضل من التصدق بثمن الاضحيه ولی لانها الاضحيه قرباني کول اراقه دم تقع واقع کیږي واجبتا فی ظاهر روایه او سنتا على قول صاحبين والتصدق بالثمن تطوع اخو نفل دي اگر کستان واجب ساقط شول واجب نه ساقط ته خو ثواب د واجب نسته ثواب خدای دې نه پدر کوي خوش مثلا وتصدق تطوعا محض دا نفل دی محض نه پکې جهاد ته وجوب شته نه پکې جهاد سنتیت شته نبی له صلوات و سلام چې ته هم تصدق سمنو کړی نه ده قرباني کړی ده نو قرباني یا سنت ده او یا بره نه سره واجب ده او اضحیه مخصوص ټیم نه چې هغه درنه تیر چې بیا دا واجب ادا نسی کولی لانها دا اضحیه تفوت فوت کیږي پاتې کیږي د فوات وخت چې وخت تیر شي وصدقه تؤتى بها في الاوقات كلها صدقه من خوار وخلاص للكل شي دې د نس ټول پیسې به خدای درکې هغه مغربانو تور کې ته قرباني وکړي فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الأفاقي ملا یو سره حج ته لاړل چې هغه د د د میقات نه خارج وي مثلا میقات نه خارج وي هغه مکه مکرمه ته لاړل اوس مکه مکرمه کې هله کوي درې قسمه عبادت دي یو فرض او واجب منځونه دي سنت دا منځ یو طواف ته او بل نفلونه دي اوس فرض خو بم کې واجب به هم کې سنت به هم کې دې ته فضیلت حاصل په طواف باندې البته په نور باقي اوقاتو کې چې ته مکه مکرمه کې طواف کې دا افضل ده او که نفلونه کې دا افضل ځکه مکه مکرمه کې لکه یو المستصو بلی 1 لاک غاغت فرمایل 1 لاک چند بدلی 1 لاک د چا اعتراض کړي ور باندې چې دا تبلیغ حضرات وایي چې چې دی المسو کې هغه وایي 50 کروڑ بلی حضرت صلی الله فرمایل اے مرا الکه مکی مکرمه چې دا ویلا خدای غنم فضیلت زیات راغی نو حضرت فرمایل په نه نه مکی مکرمه سره څو کم برابر ده نش هغه په یو لک چند باندې یو لک چند یو لک یو المنص په یو لک چند اضعاف مضاعفه په ثلث په هر تقدیر نو هلکه وای مکه مکرمه کې طواف کیږي هواي او نفلونه پاکستان کې نه کیږي ها راځه پاکستان کې پراچه ټاون جماعت کې ټول لګیږي د شپې هم کو د ورځې هم کو طواف کولای نو طواف مکه مکرمه نه سوا بل ځای کیږي نه حجان چې لاړ شي د عمرې په ځای طوافونه ډیر کوي بعض خلک نفلي عمرې ډیر کوي خیر یو دوه کوي چې سنت په ځای شي دوه عمره یو د مسجد عائشه نه یو هغه د مسجد جهرانه نه دا سره یو چې سړي زور آرام شي باقي نور طوافونه افضل دي یا د نس خبره طوافونه چې سره یو طواف د مناجه لري کې دوه میاشتې روزه وساتي یو نفلی طواف وکي او دوه میاشتې روزه ډور اجر لري لکه یو الک عربي غلام شي آزاد یا دنس ولی تحرید رقبی ده که تحرید رقبی دی نو بیا دوه میاشتې روزه نیسي پولیس هم خبره باندې یا رسول الله سره نه دی وای ها فنزلت نازل سعوديه مزر التواف تواف افضل ده د صلات په حق افاقي کې البته څوک مکه مکرمه کې اوسېږي دا غیر لپاره چې کوم ده هغه منځ افضل په نسبت سره تواف تاسو هغه احوال ته هلته هر وخت شي ها مثلا په طواف هر وخت کولای شي ها منظم پکې کوي طواف دې هم مسلمان زونه افضل دی طواف هر تک خلاص دا خبر اخلاص شو خود بل شروع کړي سړی وزهیه ونکړه او ایا منحر تیر سوال اوس یې هم اخیستلې ده دې سره د سره له پزان باندې الکه قرباني نظر کړي او وای خستله یو فقیر د غریب ده هغه قرباني واخستله ایا منهر تیر شول اوس بل څه چل پی کوي فایا منهر کې خواجب اراقه الدم دا غینه بعد بیا تصدق او چې آیا منهر تیر شو وخت تیر شي او زهیه خو بالکل لکه بیا حیاته لکه ویلاړه اوس مو څه چل پکې اوس بل علي او کومه خرڅي چا پیسې لکه غریبانان تور او که په خپل ټوله ورته دې کې د نظر په صورت کې او د فقیر د شرا په صورت کې تاسو کتاب ولوي دا ژوندۍ په ژوندۍ کې بس کې صدقه کې ټول مکمل ګډ براوالي غریب لبي ورته بس لا اوس مثلا که غنیو که غنیو او په ځان نظر کړی نه و نو بیا به دا صدقه کوي په قیمت ته ګډ باندې عین عین ګډ بنه ور کوي قیمت ته ګډ به ور کوي پښتو پیک اشترا او لنوش کا خستلې وی کني یا خستلې چې کله په غني باندې وخت تیر شي پیسې بغیر بارانو نه کوم ده ورکې خوشي مسله باندې یا رسمه مسله او جنابه اصل کې د په ذمه باندې هغه پیسې لګولو خو چونکې د ایام نه حراغله هغه په تصدق د ثمن باندې مخ کې سو لګوي چې وخت تیر شو اوس حکم بیرته خپل اصل ته شي را واپس تاسو سنشته کې دا مسله ویلې ان شاء الله کنه دی ویلې پرې خبره چې د تیادی خلته سوای ولو لم يصح کچیرته اوس هي ونکړه حتى مزت ايامنها چې تیر سول ورځې د قرباني ان کان کچته دا مصحي او جب واجب کړي و بنظر على نفسي غني ک فقيري او کان فقير یا خو فقير ده په دې حال کې چې وقت اشترا اخیستل دا لکه وای دی فقیر الازهیه ازهیه فنیت ازهیه باندې تصدق بها حیتا تصدق بکی په دې باندې چې ژوندۍ به ټول غریب لور کوي تصدق بها حیتا کله چې چلو چې تا په ځان باندې قرباني نظر کړې ده یا غریب یې واده خستله قرباني فایامونه هر کې ژوندۍ یو غریب تور کړل په خور په تا په ځان نظر کړی دا قرباني دی واخیسته ایا مونږه فقیر یې واده خستل میغ میغ کېږي حلالې نه او ټول ژوندې دې مسكين ته ورکړل اوس پتا باندې بل قرباني واجب ده هغه د لاړه په صدقې کې اوس بل در باندې واجب ده د نظر په وجه په ځان نظر کړی واجب دی ادا نس فقیر یې چوانه خستله نو په تا باندې پایا منهر کې ویني توي ول اخو دې توي نکړ بل بکای چې پته درته ولګي ونه څه خبره یا رسول الله سره تصدق بیا حیتا وان کان غنیر کچیر غنی خو په ځان نظر کړی نو په ځان ها نظر واسي ور باندې واجب ده غنا ده وجنه تصدق بی قیمت الشاة چې کله ایامونه پیوسی اشترا ولا مشتر تا خستلې وي او کا خستلې پیسې به ورکی غریبانانو له خوشو مثلا او لانها واجبه على الغني لانها دا اضحيه دا واجب د غني باندې عينها عينها او لم يعينها کدی تعین کړی کنه د پزما سره وتجب على الفقير واجبيږي فقير باندې بشراء بنيه الاضحيه خدای دا د لغونی بارک تاسو ته وګوري په فقير باندې هغه وخت واجب ده چې کله ایام النهر راشي او د واخل په نیت توزیه باندې قرباني کوي او کله غنه مخکې اخیستل نیت توزیه کړو د واجب نه ده خو څه مثلا بیا کټول صدقه کوم بیا دوم ځلې ادم ور باندې نشته نور څه فقير باندې یا تصدق الکه بالقیمت غنی باندې ولی اخراجا لپاره د وستلو د شریعت له دې فقیر له دې غنی لره ان العهده د ذمہ واری د وجوب الکه د اذهین فقیر په شرا بعینه باندې لکه په ځان واجب کو بعینه دغه سیز د کوم چې اصلي او غنی باندې مطلقاً چې کوم ده لکه لازم ده ځکه غنی ده نو تاسو دې الفاظ ته ګوري فاذا فات الوقت یجب واجب ده عليه په دې فقیر ها عليه په دې غنی دوړ تر دې کې په اعتبار هر واحد سره التصدق بالعين کله جمعه تقضي ادا کیږي بعد فوات او فوت کېدل د جمعې نه څوک ادا کیږي ظهر مسبحین ها وصام بعد العجز روزه ادا کیږي ورسه د عجز کېدل نه له حیثیت سره فدی د فدیتنا او ظهرن دا منسوب دي بنا بر تمیز ولا یذهی بالعمیاء فلند بلکه قربانی نه کوي عیب دو قسمه ده یو عیب فاحش عیبی فاحش یو عیب قلیل ده قلیل عیب معفو ده که کم عیب پکې هغه عفو ده ټیک شمله او که زیات عیب پکې هغه لکه وای عفو نه کوشش مسله باندې عیب بیا دوه قسمه ده یو هغه عیب ده چې عیب فی المنفعت وي یو هغه عیب ده چې عیب فی الجمال وي دا هر قسم عیب چې پکې زیات وي اکثر وي لسره نه وي لسره لکه دا عیب موجودي مکمل طریقې سره دا په دې قرباني نه کوي کې دا عیب پکې لږ معاف ده څه شي مثلا ها ولا انا بالعمياء رنده ړنده زنده باد پښتو پیږي د چړندې په قرباني نه کی ولی او عیب اکثر هغه معتبر وي قلیل او کثیر چې په وخت کې اثر وي چې په وخت کې دي او چړندې وي دا به مضبوطه وي که کمزوري ها کمزوري به وي ځکه دا غریب ته پته نه لګي چې اوس ما څه شي وخوړل چیرته دی واخه او چیرته دی الکوایم جوار مثال پتاوه او شرط دې د ګلو یا لکه ټانټې غني لیدې ګلو ټانټې چې رامته بیا غواګانو لاشي تمام ډیر راوړي د خدای شان پښتنه به یا د سمس دا نو دا بیا په کمزوري په خامخې وخت کې اثر راغی ها دا عمي علنده ولا عورا عورا ته چې وټی کې وړاندې چې یو سترګه باندې معصور وي او یو سترګه باندې ټیک وي دا هم الکه عیب ده ولی چې په یو سترګه باندې ګوري نو دا هغه دور واخ ډیر نسی لیدلې په نسبت سره هغه ته چې په دوست ولا عرجاء ګډه ګډه سوء العرج زي لازم هيتا تاسو ماشي لكلي اي لا يمكن مشي برجلها على عرجاء بينما تمشي بالسلام دريب کې لګي ايوه چې غني ولي په دې قرباني نه کی البته کدا درې ډيري لګولې خدا ګډه په هم لګلي ګور سره عمل کوله بیا څه ده چې کیږي ښه پښتون په خره حتى لو كان تزول رابع الارض وزعا خفيفا يجوز ده جائزه تاسو ماشي لیکلي کنه دي لیکلي مطالعه نه کړي خالص ولا العجفاء عجفاء نه ته چې ډېر نهایت کمزوري دوره کمزوري وی الکه وای چې الکه پاډو کې کې مشغوله نه ښکاري نه ښکاري یې نه پکې لقول عليه الصلاة والسلام لا تجزي في الضحايا أربعة نو دا به بیا مضبوطی که به کمزورې کمزورې او که درې پښې لګي وی خې پل او دا سلام هم تور سره لګي بیا لکه چوندړې وګي د دې شي کته ته هم دشي وجدنا استاذ تا کتل نه والمريضه بل هغه چې بیمارې البين مرضها چې دا هغه مرض واضح او ښکارې ټول خلک پیږي دا بیمار غوخه کې اثر کړی دا نه دې خو پته لګي یاله چې تاسو کتلې چیرته دا ډېر خلک څنګه چې غواګانې وساتي نو بیا ورته شیدې نه کوي څنګه ورته کوي شیدې ام د خیر دا قرباني بچو هغه له ډېر ډنګروالي دغه شي ست په خدای باور وکړي چې وچ لرګي ورنه جوړي خدای خدای غلطي دا خلک یاد نه بس نه دی لا دا قال پوری بو وای دا قال پوری وای قال ولا تجي مقطوعه الاذن وغنب چې غوګوي کټوي او لکه دې دا چې کټوي هم قرباني ور باندې جایزه نه ده تاسو خو او له دوه په دې کې نه کیږي او له دوه حلال نشي ځبن کی خدا څنګه یو مستقل عضو په حیوان کې چې دی به قرباني نه ورمن کی پوښ مسله باندې یا رسول مسله نو ګواکي دا زنب دا قیاس ته په اذن باندې قیاس ده په اذن باندې بس او نور بیا باس راځي چې تور غوږ الک پرې صورت نه پیږي وصلی الله تعالی علی محمد و آله